بسم الله الرحمن الرحیم منګه په اصول حدیث کې د مردود اقسام ویلي نن په هغه اصطلاحاتو کې منګه بل اصطلاح وایو چې هغه ته مقلوب ویل کیږي مقلوب د اسم مفعول صيغه ده او دا د قلب نه ماخوذ ده او د قلب معنا دي اوړېدل راوړېدل. دارنګه قلب د دې معنی اړول هم راځي فاصبح يقلب كفي باب تفعيلنا نو هغه مروړل دارنګي اړول راړول هغه خپل لاسونه زړتم قلب د دیو جنوي چې دا لکه دا اوړي راوړي یعنی ددی هغه چې کوم حرکت دی د هغې نه تعبیر کړی دی په قلب سره په اوړېدو راوړېدو سره یعنی په یو حالت باندې دا نه بلکې کله پړسیږي کله راغونډیږي د دغې نه تعبیر کړی دی په قلب سره دارنګي دا اصطلاح منګه په سورة آل عمران کې په درس کې هم استعمالو چې کله مونږه د مریم د مور داغي هغه واقعي ذکر کو اس قالت امرات عمران نو کله چې دا جمله راشي وليس الذکر کل انثى نو په هغه ځای کې موږ دا وایو په کلام کې قلب دی سمانا یعنی که د هغې کلام شي نو هغه به دا شي چې ولیس الانثی کالذکر نو قلب چې کوم لفظ هغه روسته دی هغه مخکې ذکر کا او چې کوم مخکې دی هغه روسته نو دیتا غ د کلام اړول راړول وې دیتا قلب وې خ اصطلاحا په اصول حدیث کې د دې معنی صدا د دې معنی اصطلاحي په اصول حدیث کې ابدال لفظ باخر د یو لفظ په بل لفظ سره بدلول دا د دې معنی دا ابدال لفظ باخر دا خود دې چې کومه لغوي معنی دا نو دا چونکه موږ په اصول حدیث کې دا اصطلاح وایو نو حدیث دا مجموعه ده د سند او د متن دواړو نه نو ابدال لفظ باخر فی سند الحدیث او متنه د یو لفظ په بل لفظ سره بدلول خ اړول بدلول دا په سند د حدیث کې هم کیږي یا په متن داغي کې چې یو لفظ مخ کې وی هغه رستو کا او رستو لفظ هغه را مخ کې کا څنګه د ابدال څنګه وی به تقدیم او تاخير بدلول د یو لفظ مخ کې کول رستو کول په دې انداز باندې څنګه چې د تعریف نه دا ظاهره ده چې دا په سند کې هم کیږي او دارنګي په متن کې هم کیږي لکه په متن کې په سند کې د دې صورت دا دی یو راوی چې هغه مثلا زوی او پلار دا غنوم په سند کې ذکر شوی دی لکه مثلا کعب ابن مره کعب ابن مره دا اوس په دې شکل باندې د راوی نوم دی د راوی نوم کعب دی د پلار نوم مره دی خو اوس یو راوی هغه ولګيږي او د زوی نه پلار جوړ کی او د پلار نه زوی جوړ کی یعنی قلب کی مخ کی رستوي کی مره ابن کعب تی جوړ کی نو دیتا قلب په سند کې وي او دا غ بدلول دي په سند کې یا د دې بل مقصد بل طریقه هغه دا ده چې مثلا د امام مالک رحمه الله داغه لکه ګڼ استادان دي ګڼ استادان دي خو اوس یو سړی هغه راولګيږي یا لکه مثلا د دې بل مثال چې دینو هغه داسې دی لکه حماد یو راوی دی حماد النصیبی هغه د د اعمش نه روایت کوي اعمش د ابو صالح نه خ هغه د ابو هريره نه خ هغه د ابو هريره نه مرفوعا روایت کوي اذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤهم بالسلام محدثین د دې حدیث باره کې حکم لګئی چې فهذا حدیث مقلوب دا حدیث دا مقلوب دی په دې کې قلب شوه دی ځکه وجه دا ده چې حماد دا د اعمش نه روایت کوي جبکې دا روایت معروف دی د سهیل ابن ابي صالح نه یعنی کلام اصل کې حمادی داسې روایت کوي حماد عن الاعمش عن ابي صالح اعمش عن ابي صالح حمادي داسې روایت کوي او کلام اصل کې سند اصل کې داسې دی معروف داسې دی سهيل ابن ابي صالح ابن ابي صالح یعنی د اعمش نه د سره دین عن ابيه عن ابي هريره مقصد دا دی یو راوی هغه په بل راوی سره هغه بدل ک پدی کې د غرض څه دی غرضونه بیا مخ کې ذکر کو چې پدی کې لکه یو راوی هغه دا د څه مقصد د پاره کوي نو غټ غرض او غټ مقصد د باز راویانو د سند چې کوم ناشناواله دی دا کوي د دې دسه مثال دی لکه زمون استاد محترم چې اکثر په درس کې وایي چې زه د مليانو نه تاسو کما یا د طالبانو نه چې لکه ته چرته تلې وی یره جی فلان کی زی ته دورې لتلې ومو ال ته ډیر نوی نوی نکات وای ډیر نوی نوی نقطې وای نو هغه نوی نوی نقطو را غونډولو لا ز فلانکی درس لتلی و ما نو دا مرض دا په هغه زمانہ کې هم او دا مرض په دې شکل باندې وو چې یو محدث دبا په سند کې دا رد او بدل دا به وک د یو راوی په زیبانه به بل راوی هغه به راوست د سند د ناشناوالي د پاره نو چې داغه نه بچا ووري د الکه د فلانکی سره خو ډیر عجیب سند دی نوې سند دی ناشنا سند دی او سره نو پاغه باندې بخلق اگر رامات شو خو چې کم به پوی خلکو نای ته په پته و چې دا د ده په په رواياتو کې قلب کړی دی او هغوی ته به دده دغه د ناشنا سند او دغه نوي نوي سندونو پته به وه ماهرینو ته به دا پته وه نو دا صرف دغه ناشناوالي د پاره چیرې خلک زما باره کې دغه وکي چیرې د سره ډیر ناشنا سندونه دي او دا سندونه غوړل د بل استاد سره شته دی نه نو دا لکه څنګه چې په دې زمانه کې یره د فلان کی سره داسې نقطې دي چې دا نقطې اړول بل چا سره شته دی نه نو یاد ساتي دا په کلام کې هغه قلب په سند کې هغه قلب د دې باره کې د قلب فل اسناد د پاره چې محدثین کوم اصطلاح استعمالي په په جرح او تعدیل کې لکه ته چې په کلام کې قلب پی جنې نو محدثین د مقلوب سند د پاره د مقلوب روایت د پاره کوم الفاظ استعمالي نو هغه د دې د پاره دا الفاظ استعمالي فلان یا مثلا داسې راوی ته فلان یسرق الحدیث فلان کې د حدیثو غل دی په حدیث کې غلا کوي یعنی یو سند رالی په بل سند سره دا کوي او په حدیث کې غلاګانی کوي نو دا څه فلان یسرق الحدیث دتا یسرق ال... د فلان یسرق الحدیث نور معنی مشتا محدثین مختلف مختلف اصطلاحات استعمالي دا به ان شاء الله د جرح او تعدیل په په اصطلاحاتو کې بیا وایو چې د فلانکی محدث لکه اوس امام بخاری چې هغه کله دی او راوی په باره کې دا وی فيه نظر فيه نظر په دکی فيه نظر په دکی خبر شتا نظر یعنی په دکی سوچ بچار شتا د یو یعنی دا د امام بخاری امام بخاری اصل کې داسې الفاظ نه استعمالي چې داغه ډایرک نسبت یعنی هغه سخت الفاظ لګي لکه اوس امام بخاری د داسې یو راوی په باره کې چې هغه دروغجن راوی یا داغه نه روایت غستل ناروایی مکمل داغه نه امام بخاری روایت کول حلال نه غني نو امام بخاری داغه قاعده دا ده چې هغه وی چې رزه د کم نه کم هغه معمولی الفاظ استعمال کما چې ډیر هلکه الفاظي لیکن مطلب دروند دی امام بخاری نه چاته پوسوک چیرې جی تاسو د د د ته چې کله دراوی په باره کې وی فيه نظر تاسو مراد د دینه څه دی وې زما مراد د دینه دا دی چې د دنه د حدیث غستل جایز نه دی خو لیکن الفاظ یو لړ اوس د فيه نظر که په ظاهر باندې الفاظ ته وګورئ نو ډیر لکه یو معمولی غونتی جرح ښکاری ځکه نیو ته کذاب ویلی دی او نیو ته متهم بالکذب ویلی دی لیکن د امام بخاری هغه جرح هغه سورا لکه درنه ده چیرې د دې راوی نه د حدیث غستل نو دارنګ فلان یسرق الحدیث دا د مختلف محدثین بیا مختلف مختلف اطلاقات دي خو په داسې راوی باندې چې هغه د سندونو اړول راړول کوي په د باندې د بعض محدثینو هغه دا قول کوي چې فلان کې یسرق الحدیث دی د حدیثو غل دی او په حدیثو کې غلا کوي بل دی مقلوب المتن په متن کې قلب او هغه دا دی چې په متن کې یو لفظ په بل لفظ سره بدل کړي شي لکه د بخاری مشهور روایت دی کوم چې مونږ وایو سبعه یذلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله اوس پدې کې هغه یو کس راځي ورجل تصدق بصدقه فاخفاها فاخفاها حتا نو د حدیث اصل الفاظ خدا دی حتا لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ځکه انسان خرج په خي لاس باندې کوي تر دې چې د دې ګس لاس ته هم پته اون لګي چې د د خې لاس څخه خرج کوي اوس باز راویان په دې کې قلب کی قلب کی نو هغه سوی فاخفاها او دومره پټه صدقه وکي حتا لا تعلم يمينه ما تنفق شماله تر دې چې د دخیل استپتهونه لګي هغه چې د دګس لاس خرج کړي دي نو دا اوس چې کوم غ یمین اغه رستو اغه را مخ کې ک اغه مخ کې ک او شمال چې کوم مخ کې اغه را رستو ک نو دې ته وی په په متن کې قلب چې یو لفظ اغه مخ کې وی اغه رستو کې او چې کوم رستو وی اغه مخ کې کی سوال دا راځي چی داسې راویان دا کوي ولي په سند کې دا کار کوي ولي نو د دې مختلف مقاصد دي یو مقصدی اغراب دی اغراب اغراب غریب نه دی غریب ناشنا ته وای څنګه چې مونږ وایو بدا الاسلام غریبا وسيعود کما بدا اسلام ناشنا ښکارا شو آغاز کی او زر دې چې بیا به دا دور بیا راشي نو دین مقصد اغراب وی دیته وی اغراب علی الاقران د خپل زمانی په خلکو باندې خپل ناشناواله دای دای مقصد دی چیرې ما سره ډیر ناشنا سندونه دي ما سره ډیر ناشنا سند دی د دې د پاره ليرغب الناس فی روایت حدیثه ول ليرغب الناس في روایت حدیثه والاخذ عنه د دې لپاره چې خلکو له ترغیب ورکی چیرې زمانه احادیث واخلي او زمانه احادیث روایت کوي ما سره هغه سندونه دي چې هغه د نور استادان او پکې پته نشته چې هغه په احادیثو کې په سندونو کې قلب کړي دي او دا غلای کړي ده یو مقصد هغه دا دی چې هغه خپل ناشناواله هغه په خلکو باندې ثابت کی تاسو به وای چې را دا دا څه قسم خلک تیر شوی دي دا د انساني فطرت د څه دی انساني فطرت د څه دی او لکه انسان دا هر طرف ته تلی شي دا سه مو وای چې ګینه تاسو سوار لسو کال بعد د اسلام نه پیدا شوي ګني ستاسو نه مخکې چې دا کم خلک ښه او بد په هره زمانه کې وي بل مقصد د دینه قصد د امتحان دی لازم نه ده کله نا کله د دینه مثلا یو سړی اوس رو لګیږي اگر چې اوس خو د علم حدیث آغا د علم حدیث خو هغه دغه نشتا څنګه چې پخوا د دې هغه اسانی دی یادولو او د دې هغه درسونه بو اوس خو ورڅ په کتابونو کې لیکلي دي خو بهر حال اوسم کې یو سړی داسي چې هغه د یو حدیث سند راوالی د بل متن سره ولګي او د بل راوالی د بل متن سره ولګي نو په قصد امتحان باندې چې زه د امتحان اخلم چې آیا دتا دا سندونه او دا روایت یاد دی او کنه او په دې کې مشهور واقعې د امام بخاری ده کم چې په تاریخ بغداد کې خطیب بغدادي ذکر کړی دا خطیب بغدادي امام بخاری چې کله بغداد تلاړ او دی اله نوجوان عالمو او د د شهرت هغه خور شوی او واقع به تاسو اوریدلی او په هغه ځای کې د بغداد هغه لوی لوی محدثین چې د کله راجم شو نو اغي په هغه او لس کسان هغه چې کله د په درس کې کیناستل نو اغي د احادیثو قلب کړي دي او د احادیثو د قلب په ذریعہ باندې اغي د امتحان اغسته دي او هغه په دې طریقه باندې چې مثلا په باج سند کې هغه قلب کو د پلار نه زوی جوړ کو د زوی نه پلار جوړ کو یو په دې شکل باندې بل په دې شکل باندې چې یو سند راواغست نو هغه د یو متن سره ولګاو بل سند راواغست نو هغه د بل متن سره ولګاو نو یو کستا لس روایت او په لسو روایاتو کې قلب کړو دارنګي لس کسان ناستو لس لس روایت ویل او سل روایت امام بخاری داغه د حافظي ناشناواله داو محدثین چې کله دا واقعې ذکر کوي نو په دې واقعې کې هغه ناشناواله هغه دادې او د امام بخاری هغه یو بلا حافظه داغي هغه نه خدا ده چې امام بخاری د هر یو روایت په باره کې کله چې به داغي نه اوریدو نو دا به ویل لا ادري لا ادري ما ته پته نشته ما ته پته نشته د سلو روایت مبارک د دا ویلي چې لا ادري لا ادري لا ادري ما ته پته نشته دا ما ته پته نشته او بیا د سلو روایاتو د اوریدو نه بعد د امام بخاری د کمال حافظی هغه کمال داو چړمبه به داغوی هغه غلط روایت ویلی یعنی په یو ځلی اوریدلې دی اړمبنی ته وی تا چې کوم اړمبنی حدیث ویلیو هغه د داسې ویلیو هغه مقلوب سند به ته ویلی او به به ویلی چې اصل سند چې دی او اصل روایت داسې دی نو په سند کې او په غمتن کې به وته اصلاح وکړه تا چې دویم روایت ویلو هغه تا داسې ویلو اول به وته غلط ویلی او اصل کې هغه روایت داسې دی او په دې طریقه باندې هغه لس وانو ته غسل وانه روایت هغه غلطي مو ته ویلي او بیا دا غي تسهیم کړی دا نو د دې وجنا د امام بخاری هغه چې الله دا دومره کړی دی نو دا سینه دی نو یو مقصد پدې کې امتحان دی قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه او په دې باندې د محدث داغه د حافظي هغه امتحان هغه غستلوي او دریم انسان دی غلطیم د انسان نه کې دی شي لکه لازم نه ده چې ګنې یو سړی بخا مخا اوس د پلار نزوی جوړ کی او د زوی نه پلار جوړ کی نو هغه صورت خو بالکل ناروا دی چې یو سړی قصدن دا کار کوي او که د سړی نه دا کار خطا نو شي ځکه ډیر خلک داسي چې هغه مثلا کعب ابن مره ته به مره ابن کعب بوي او مثلا عبد الله ابن فلان ته باغه فلان ابن عبد الله بوي نو انسان نه ختم کیدی شي نو دریم غرض دا دی چې انسان خطا کې واقع کیدی شي او بغیر د ارادې نه انسان نه غلطي کیدی شي نو د دې وجنه د دې مختلفو اغراضو د وجنه مختلف حکمونه په دې باندې لګيږي هغه دا که یو سړی دا کار قصدن کوي او مقصد یې دای چې ما سره ناشنا سندونه دی او هغه د ناشناوالي د پاره دا کار کوي نو په دې کې شک نشتا چې دا ناجایز دی او دا بالکل اومغه د موضوعي روایت د دې حکم دی وهذا من عمل الوزاعين دا چې کم هغه وزع کوي ا د ځان نه احادیث جوړي دا بالکل اومغه عمل دی او د دې مقلوب روایت هم بیا اومغه حکم دی کم چې د د موضوعي روایت حکم دی وهذا ځکه پدې کې د حدیث بدلول دي سند بدلول دي متن بدلول دي که یو سړی قصدن دا کار کوي نو دا وهذا من عمل الوزاعين دا دغه وزاعين او د ځان نه د احادیث جوړونکو داغي عمل دی په دې کې او پای کې سفرق نشتا کدا په قصد امتحان وی لکه څنګه چې د امام بخاری سره شوی دی یا یو محدث د بل امتحان اخلي دا جایز دی او شرط پکې دا دی چې د مجلس د غونډېدو نمخ کې چې چا غ روایت غلط اوریدلې دي د خو امتحان غست نو چې د مجلس د ختمېدو نمخ کې چې څومره خلک ناشتي چې هغه ته باقاعده تصحیح وکي چې دا ما د امتحان د پاره کړي او بهرال صحیح روایت چې دین واغه دا دی او دریم دا ک یو راوی داغه نه د خطای او د د سهوی د وجه نه دا شوی نو دې کې شک نشته چې انسان معذور دی انسان نه خطا کیږي انسان نه خطا کیږي خو بهر حال کدی یو راوی نه خبره کوي یو ځل نیمینو یو ځل نیم خو پروا نه کوي خو کدی یو راوی نه دا کثرت سره کیږي نو دا یاد ساتي دا راوی د د ضبط لبیا دا نقصان ور کوي او راوی په دی باندې ضعیف ګرځي ټیک شو ځکه چې دې سره مطلب دا دی چې د حافظه هغه سینه دا څنګه چې د یو روایت د بیانولو د پاره پکار ده پدې کې علما او خصوصا خطیب بغدادي پدې کې کتاب لیکلې دی ما تاسو ته ویل خطیب عجیب انسان دی او هغه رفع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء والالقاب خطیب بغدادي په دې کې هم کتاب هغه لیکلی دی نو دا د د مردود د اقسامو نه بل قسم و چې هغې ته مقلوب ویل کیږي